او کلام خبری تعریف سره وجه د حصر ذکر کړه نو آی کې تعریف کې اشاره وکړه تطابقه او لا تطابقه تا چې دا نسبت کلامی دا موافق وي او برابر وي چې کمدنو د نسبت خارجي سره دا نسبت کلامی برابر وي د نسبت خارجي او لا تطابقه یا نوی موافق دا نسبت کلامی دی نسبت خارجی سره موافقت پکی نوی یا موافق وی او یا نه نو د دق خبره لک تفصیل کې دا اجمالا معلوم شو چې مطابقت نو هغه صدقي او چې مطابقت نو هغه کیږي نو کلام خبری موصوف کې دی شي په صدق او 50 سره کذب سره کلام خبری موصوف کې دی شي په صدق او بچا سره کذب سره دا صحیح ده کنه کلام خبری موصوف کېدې شو په صدق او په کذب نو د هغه صدق او د کذب لږ غونته کې تفصیل کړي پاغي کې مليانو سره کړو اختلاف کړو چې رختیا ستوي او دروغ ستوي د دې وجه نه کله کله ځنې سړی دروغ وي ورته سوی رختیا وي ذکر د مذهب بدل یا د نظام په مذهبي یا چې کمونه د جاهز پچای مذهب باندې د رختیا او د دروغ لږ تفصیل کوي چې رختیا ستوي او دروغ ستوي ولې دا کلام دا, دا روان بحث دا چې کمنو ول معنون ک په عنوان د تنبیه او معنون نه ک په عنوان د تذنیب باندې معنون ک په عنوان د تنبیه او معنون نه ک په عنوان د تذنیب باندې جواب دا دی چې ذکر دا خبره طالب جانا چې دا ماتن علی رحمت دی او باس په خاتمه کې د تتمه په تور باندې دو قسم بحثونه ذکر کړي یو قسم بحث داسي وي چې د ما سبقنه معلوم شوی اجمالا خورستې دې په تتمه او په خاتمه کې سو کی تفصیل کی او دویم داسي وي چې د مخ کې نه بالکل نوی معلوم شوی نه اجمالا نه اشارتا معلوم شوی نوی خو البته دا غي سره متعلق وي چې کم د مخکې نه معلوم شوی او د تفصیل کوي هغه هغه معنون کی په عنوان د تنبیه باندې او چې کم د مخکې نه نوی معلوم شوی او دور پسې لکه د لکای ټو چین کړی نو دې ته ویل کېږي تز نیو نو کله دې تنبیه راړي او کله تز نیو راوړي صحیح ده که نه تنبیه چې کم دنو د صرفیانو په نسبت باندې دا چې د استحضار د ما سبقه ته ویل کیږي د تیر کلام چې کمونو دا سره حاضرول ځانته خبرداري ورکي او تنبیه چې کمدنو په نس د مناطقو باندې هغه خبره ته ویل کیږي چې د داوی بدیهی نرستو په شکل د دلیل باندې راوړل کیږي د داوی بدیهی نرستو په شکل د دلیل راوړل شي واغی کلام ته مناطقه سوی تنبیه وي او د دې په نس باندې تنبیه چې کمونو ویل کیږي تنبیه ویل کېږي چې شي ته تنبیه ویل کېږي هغه کلام مفصل ته چې راوړل شي پس اجمال نه مخکې اجمالا څه خبرې معلومې شوې وي او د چې کمونو دلته سو کی تفصیل کی نو دلته را دی په نسبانه تنبیه مراد ده بیا سوالو چې دا تنبیه چې دا نو دا مفرد ده او استعمال د مفردات په کلام د عربو کې مخ دوشته ځکه افاده او استفاده کیږي په مرکب باندې مفرد چی شی دله په د سره خونی افاده کیږي او نو استفاده کیږي جواب دا دی چې دا خبر د مبتدا محذوف دی خبر د مبتدا محذوف هاذا تنبیه هاذا تنبیه بیا معترض سوال کو چې هاذا سره به اشاره وي د را روان ټول کتاب ته دا را روان ټول کتاب تنبیه ده مونږ جواب وکړو چې دا ما سیاتی تر یو حد پورې دا ما سیاتی تر یو حد پورې دا نه غني چې ټول کتاب دا ما سیاتی چې سدي دا چې کمونو څه شه ده دا تنبیه ده نه دا ما سیاتی تر خاجی بیا سوالو چې هاذا ذات ته او تنبیه وصف ده دا حمل صرف وصف راغ بچا باندې ذات باندې دویم جواب مصدر مبنی للفاعل له مصدر مبنی للفاعل له هذه منبهه تریم جواب دلته تنبیه لغوي مراد نه ده چې وصف ته بلکې دلته تنبیه اصطلاحي مراد ده او دا نوم د کلامي مفصل له دا نوم د کلامي فصل له نو حمل بالکل څه دی صحیح دی ویشکال چې کمندونو نه دی وارد په دې تنبیه کې د صدق او د کذب تعریفاتو کې اختلاف ذکر کړي د صدق تعریف او د کذب تعریف په دې کې اختلاف هغه ذکر کړي اولنې اختلاف هغه چې کم دنو د جمهور او نظام یو طرف ته دي او معتزلی جاهز بل طرف ته دي هغه د دې خبرې ده چې آیا کلام خبری دا منحصر په صدق او کذب کې دی او کنا واسطه ده په مابین د صدق او د کذب کې چې دا څه کلام خبري هم شته چې نه صادق وي او نه سوي کاذب نه صادق وي او نه کاذب نو جمهور او نظام یو ډبلې دي چاته جاهز بد شکلتا هغه ته یو ډبلې شوی دي جمهور او نظام دواړه وي چې کلام خبري منحصر دی داسې یو کلام خبري شته چې نه صادقون وي او نه کاذبون بیا د جمهور او نظام خپل کوم جوړ نه دي لکه د پی ډی ایم خبره باندې پويږي کنه ان خپل کوم چې کمونو سن دي جوړ نه دي جمهور یو بلا غری او نظام بلا بلا غری اوس په واوري کې خیری پر دې بیا خپلو کې اختلاف ته نو ټول مذهبونه به په تنبیه کې درې ذکر شي د جمهور او ځان له مذهب جمهور او نظام یو طرف ته کا بیا سوک کا جاهز جدا شو بیا جاهز جمهور او نظام جدا کا جمهور ایک نظام دو جاهز تین نو درې مذهبونه به کمنو په څه کې ذکر شي تنبیه کې ذکر شي را شاولوس مذهب د جمهور لا دا د ټولو نو مخ کې کو زکه دا اصلو دا سو اصل اولا مذهبو دا زکه چې کمونو مخ کې کو او دا مخ کې کو ورپسې بر دی چې چا خلاف کړ دی غبر پسې سکی بای کچھ ساتھ دیجئے د دینه چې چا خلاف کړ دی غبر سکی ذکر کی دا غي دلیل ورت کی دا غي دلیل وا رد کی چې دا غي دلیل څه شي رد شي نو دا غي دلیل رد کول د جمهور څه شو اثبات شو د جمهور مذهب به حق څه شي پاتې شي گویا کې گویا کې دا غي مذهبونه به تور شوبه راوړي به تور سره راوړي شوبه راوړي او رد به کی چاپه به کی سمجتم صدق د نسبت تامه خبریا دا عبارت ته د مطابقت د نسبت تامه خبریا نه للواقع د خارج سره چا سره او کذب د نسبت تامه خبریا عبارت ته د عدم مطابقت د نسبت تامه خبریا نه چا سره د واقعیا سره صدق الخبر خبر مجموعه عبارت ته مسند مسند الیه اسناد نه خبر عبارت ته ماشاءالله او ماشاءالله صدق څه شي دی صدق څه شي یا خبر څه شي دی توبه یا الله توبه بس جی لکه د تقلید په تاسو ختمه ده تاسو نه چې خوشي کنه بس مړای خزي وي خزي خبر مجموعه عبارت ده د مسند مسنله او اسناد نه نو ته دلته وای چې صدق الخبر صدق د دې ټول خبر د مسند او مسنله دا چې کمونه عبارت ده د مطابقته د مطابقت د خبر نه ال الواقع د چا سره واقع سره لکه په خبر کې بم دا درې واړی دا درې واړه او په خارج کې بم دا درې واړه بیا برابر دی دا خوړو چا څه خبره نه ده کړې جواب مونږ وکړو چې دا عبارت په حذف د مضاف دی صدق حکم الخبر صدق صدق د نسبت تامه خبریه او حکم په معنی د نسبت او دا چې سړی خوږي کی لکه بس دا ځای کې ورکوي صدق الخبر صدق د نسبت تامه خبریه مطابقته للواقع مطابقت د نسبت تامه خبریه ده للواقع مخکې دی ویلو چې تطابق او خارج خارج دی ویلو ان کان لنسبته خارج تطابقه کنه ال تدویلو چې نسبت په مطابق د چا سره خارج سره عدل توای د چا سره واقع سره وې دا چې کمندنو درې شلو شپې ته خبر را څه دا درې شلو شپې ته دا واقع او خارج د یو سیس دوه نمونه دي نسبت خارجیه ته هم خارج وي هم وته واقع وي هم وته نسبت خارجیه وي هم وته قضیه خارجیه وکذبه او کذب د نسبت تامه خبریا عبارت ته عدم ها د عدم مطابقت کزاینا عدم مطابقت نه د عدم مطابقت د نسبت تامه خبریا د وا قیاس حاصل تانس کلام وی سدی وی کلام زید قائم دا نسبت سو شو کلامی شو نسبت د قیام دی کو چاته زید ته ایجا بن ایجا بن خارج کې یو قتل ماشاءالله سبحان الله الله تعالی په قدرتونو زید سو ولاړو زید سو ولاړ دلته هم قیام ثابتو زید لرا خارج کې قیام ثابت ته زید لرا دلته هم نسبت سو ایجابي بارم نسبت سو ایجابي مطابقت شو کنه سیم ټو سیم بالکل برابر شو دا صدق شو دویم صورت زید لیس به قائم خارج کوم زید لگاولې وا ماشاءالله سبحان الله التم لیس به قائمینو هغه چې کمنو ناس سودو خپل جوړ کړو نو دام چې کمندنو دلته هم سلبي دي آلته هم سدي سلبي دي صدق شو څه شو صدق کذب زید ليس بقائم تاویل په خلوی زید قائم زید قائم او خارج کې غلا غولې و تا قیام ثابت کړو چاله زید لره هغه دا کوم خبره ده زینو درېګما هغه چې کمونو ناستو کتاب دروغجن کوما نال ته چې کمونو سو سلبي دلته ایجابي ولته سلبي او بلکس صحیح ده کنه غادمي سراغه مطابقت راغه حاصل د مذهب الجمهور الکا توجه کیجئے مولانا دا زینو پرچه کې راځي حاصل د مذهب الجمهور د مذهب د جمهور حاصل صدق او کذب نقیزین دي صدق او کذب سدي ځکه چې د صدق تعریف وجودي دی او د کذب تعریف عدمی دی او چې کله دوه کلیان داسي وي چې یو تعریف یو تعریف سوي وجودي او د بل تعریف سوي عدمی دا غي په مینس کې نسبت د تباین تناقضي انسان او لا انسانو حیوان او لا ناطق او لا دغه شانتي مطابقت او عدم مطابقت مو مطابقت شو بل لا مطابق قد شو صدق مطابقت او کذب دا دواړه نقیزین دي نمبر 2 په مابین د نقیزینو کې واسطه نوي خو بس یا یو یا نی یا یو یا نی دا څه پکې نی چې لکه واسطه پکې راشي چې یا سرمیان ځغونته کې کارو شي چې نسی خصوصي نو څه کباب دا څه پکې کېدلې نو د صدق او د کذب په منځ کې واسطه نشته نمبر 3 د کلام خبری مجموعی صورتونه سلور شو دو د صدق او دو د کذب د کلام خبری مجموعي صورتونو سو شو مان لوک تاسو موږ سره چې کمونه داګه د انګلیش والو خبره کوآپریشن کول نو څه خبره وو تاسو موږ سره هیڅ کوآپریشن نه کوي کنه نو مان نه غونډه کې تعلیم یافته خلک پکې ناشته نو لکه زم خان خامخا دا کوآپریشن مو اپریشن ټکی وایو بای لکه دریان مریان بنریان مریان سوار لسم او پین لسم پاسی کنه هم سوابیوال او باجوړیان خواجه ځان نه پوهیږو په دغه باندې خاجی مجموعي صورتونه سو شو مجموعي صورتونه سو شو سالور دوا د صدق دوا د کذب صدق دوا دواړه ایجابي دي نسبت کلامیم بلا کس په خلی زید ليس به قائم خارج کی قیام ولا زید قائم مجموعی صورتونه سو سو سالور دو د صدق دو د کده نمبر 3 خبره مصداق د مطابق مصداق د کلام خبری دی نسبت تامه خبریه ده مصداق د متا مصداق د متا بک نسبت خبریه تامه خبریه نسبت ما مصداق د متا بق نسبت خارجیه نسبت څه خارجی خارج واقع کنه بک سوک سو نسبت تامه خبریه بق سوک سو صحیح شو کنه بل خبره معلومه شو چې کم نسبت ذهنیو اغه ته جمهور اړواخن دی شولي هغه په صدق او کذب کې اړو حساب کړي نه دی نه جانب د مطابق تا او نه جانب د مطابق تا پون شوي نه جانب د مطابق تا او نه جانب د مطابق تا نسبت تا دغه نسبت ذهنیه لا صدق او کذب کې هیڅ قسمه دخلا نشته دا حاصل شو د مذهب الجمهور باقی باته آئنده ملاقات میں انشاءاللہ